قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ که موږ او تاسو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې مطالعه کړو نو کله کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلې روزنه کې ستغې خبرې هم کولې او ځینې وخت به رټل هم کول کله چې موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې په طریقو نظر واچوو نو د هغه په سپېڅلې سیرت کې داسې ډیرې بیلګې او مثالونه مخې ته راځي چې هغه د ضرورت او اړتیا له مخې خپل چلند او رویه بدله کړې په خپل چلند کې بدلون راوستی او د سختو خبرو او رټلو څخه یې کار اخیستی د اصلاح او روزنې لپاره یې خپلې اړیکې هم پرې کړې دي او نورو ته هم د داسې کولو حکم کړی او په دې لړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اصول ټاکلي لکه چې فرمایي د ایمان پیاوړې لاره او غوښتنه دا ده چې دوستي هم د الله رب العزت لپاره وي او دښمني هم د هغه لپاره مینه هم د هغه لپاره او نفرت او نارضایت هم د هغه لپاره چا سره چې دوستی کوي د الله رضا لپاره به کوي مطلب به نه لري که چا سره دښمني کوي هم به د الله لپاره کوي که اړتیا او ضرورت پیښ شي نو د اصلاح او روزنې لپاره رټل او د اړیکو پرې کول هم د ایمان نښه او د اسلام سرچینه ده که په ستا خپلوانو کې اقاربو کې څوک داسې وي چې ته تل لپاره هغو ته نصیحت کوې وخت دې په هغو باندې تیر که هغو ستا خبره ونه منله لا یې فساد ته مخه کړه نو کولی شي چې په خپلو ستغو خبرو باندې هغه ورټې او که بلکل په دې باندې هم نه کیږي د خپل اړیکې ورسره پرې که رفت و آمات او خپلولي ورسره مه کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امکان تر بریده په نرمي په مینې زړهسوي او همدردي نصیحت کوه خو کله به چې حالاتو د سختی غوښتنه کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له سختی څخه کار اخیستلو کله به یې د څیرې بڼه بدلوله کله به رسول الله خپل غږ لوړولو کله به یې ستغه لهجه غوره کړه او کله به د خبرو او اړیکو پرېکړون هم غوره کړه او کله به چې معامله او خبره د حدودو او تعزیراتو راتلنه نو پرته د کوم امتیاز او توپیر به یې اسلامي حدود او تعزیرات نافذول ځکه نو حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذاتی او شخصي توګه د چا څخه هیڅکله هم غچ او انتقام نه دی اخیستی خو کله به چې د الله رب العزت د حدودو څخه سرغړونه کېدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په قهر او غصه کېده لکه چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی وما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقم لنفسه من شیء قط الا ان ينتهك لله حرمة فان انتهكت حرمة كان اشد الناس غضبا لله ما کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په شخصي توګه د خپل نفس او ځان لپاره په غچ اخیستلو نه دی لیدلی خو دا چې د الله رب العزت د حقوقو او حدودو څخه به سرغړونه کېدله نو هغه به تر ټولو زیات په قهر او غصه و نو که یو مور او پلار د خپل اولاد بینی چې دې ته دنیوي تاوان اړولی وي کولی شي چې ډیر په نرمه لهجه باندې هغه پوه کړي اما چې کله ویني مونځ نه کوي کله وینې چې په منکراتو او په فجایعو باندې اخته دی نو باید چې ډېرې ستغې خبرې هغه اولاد ته وکړي هغه اولاد ورټي ځکه د الله حدود دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل په یو غله باندې حد جاری کوه او د هغه لاس یې پرې کوه د هغه غله د قبیلې څخه څه خلک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغلل او غوښتنه یې وکړه چې دا حد مه نافظوئ د دې په بدله کې څومره مال چې تاسو غواړئ هغه به موږ درکو خو دا حد مه نافذوئ یعنې د دې غله لاس مه پرې کوئ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده نو رسول الله په قهر شو او په ستغه لهجه یې وویل اوس ګورې رسول الله بڼه بدلوي إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه البخاري رسول الله هغوی ته ستغې خبرې کوي دا ورته وایي ستاسو څخه مخکې خلک له دې امله هلاک شول چې کله به د هغوی څخه کوم لوی او غټ غلا کوله نو هغه به پرېښوده او چې کله به کوم کمزوري سړي غلا کوله نو په هغه به حد جاري کوه په الله قسم که د محمد لور فاطمې هم غلا کړې وای نو ما به لاس ورغوڅ کړی وای نن ورځ موږ هم په خپله ټولنه کې او په نورو ځایونو کې هم وینو هغه څوک چې په واک کې په قدرت کې که هغه غلا کوي که هغه فساد و رشوت و سود ته مخه راوړي څوک نشته چې په هغه باندې حد جاري کړي دا د بني اسرائیلو او د یهودانو کار هم دی او که یو فقیر او بیچاره یو بد کار ته لاس پورته کړي نو په هغه باندې په هغه ورځ حد جاري کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم لهجه بدلوي ستغې خبرې کوي دوی ته که د محمد لور فاطمه هم غلا کړې وای یا غلا وکړي زه به د هغې لاس پرې کوم دا تاسو څنګه زمانه خلاصوئ قدر مونږ اوریدونکو دا سمه خبره ده چې قهر او غصه په عام حالت کې یو ناوړه فعل او عمل دی په قرآن او حدیث کې د قهر او غصې غندنه شوې او غصه تیرول یې نیکي ګڼلې ده خو په ځینې حالتونو کې د روزونکي او ښوونکي لپاره د قهر غصې او خفګان څرګندونه اړینه ګڼل کیږي د یو پوه او حکیم آزموینه او امتحان په دې کې وي چې هغه د صبر او زغم په ځای او وخت کې قهر ونه کړي او چیرې چې د نارضایت د څرګندونې اړتیا وي هلته قهر او غصه له پامه ونه غورځوي دا د یو پوه او حکیم صفت وي باید لکه چې حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كانما فوقي في وجنتيه الرمان فقال ابهذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر رواه الترمذي حضرت ابو هريره رضی الله عنه رسول الله روایت کوي چې یو ځل موږ د تکبیر پر مسئله باندې په خپلو منځونو کې نښتي یو ابو هريره وایي په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر راووت او په موږ دومره په غوسه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه څیره سره شوه داسې لکه د انار دانې چې پر مخ باندې زبېښل شوي وي بیا یې ویل آیا تاسو ته د همدې حکم شوی آیا زه همدې لپاره رالیږل شوی یم ستاسو څخه مخکې خلکو چې په دې معامله کې شخړې او بحثونه کول نو هغوی له هلاکت او تباهی څخه بچ پاتې نه شول نو په ځینې وخت کې نرمې خبرې باید وشي او په کم ځای کې چې اړتیا د سترګو خبرو وي باید هلته بڼه بدله شي لکه چې دلته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومانو د روزنې په لړ کې هم د وهلو حکم کړی دی چې دا په خپله د دې خبرې ثبوت دی چې د اړتیا په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رټل او سخت ګواښل هم اړین ګڼل رسول الله فرمایي مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم ابناء عشر وفرقوا بینهم فی المضاجع رواه ابو داود رسول الله فرمایل کله چې تاسې اولادونه او کلن شي نو هغوی ته د لمونځ کولو حکم وکړئ او چې کله د لسو کالو شي او لمونځ نه کوي نو ویې وهئ او د خوب ځایونه او د ملاستې بستره جلا کړئ خو دا خبره په پا پام کې وساتئ چې شدت سختی ګواکل او رټل هغه وخت تاسو غوره کړئ چې په مینه او محبت د پوهولو طریقې تاسو آزمولې وي او کارولې دې وي که نه دا یعنې تل لپاره رټل دا بیا سمې اغیزې لري دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې دي که یو مسلمان په خپل ژوند کې دې ته متوجه شي او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې غوره کړي نو په ژوند کې به چیرته هم ناکامي سره مخامخ نشي نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند هم نیکمرغه ښاد